يومئذ تحدث أخبارها هغه ورځ به هغه خپل مخ باندې ترشي حالات بیان کړي بأن ربك أوحى لها ځکه چې ستار رب هغې ته د داسې کولو امر کړی وي